متى سلمت لزمت عنها لذاتها قولا آخر القياس نکته لیکلې دی وای د انما سميه مسما کی هغه قياس اصطلاحي قياسا په قياس وای دغه قياس ته قياس ولي وای کده شوي چې پر دې قياس باندې بل نوم یې شوی موږ به وس پاغه نامه پیژنې څه فرق یو دی به ویلې الكوسبي قول مؤلف من اقوال متى سلمت لزمت عنها لذات قول اخر نقول موږ سفر هغه موږ القول چې مؤلف د اقوال سوي چې ومنل شي بل قول اخر سره لازميږي چې دا د دې په اصطلاح کې کوسګي پرې شوی امر پیږي دا قیاس قیاس ولي وایي دی لانه یاسل اصلي به په دې قیاس نتیجه مساوی د مقدمتین سره په شد کې قیاس په لغت کې مساوات وایي شن او قیاس په لغت کې مساوات وایي نو په دغه اصطلاحي قیاس باندې هغه تساوات د نتیجې د مقدمتین سره په شد کې کیږي او هغه مرول تساوا د نتیجې د مقدمتین سره په معلومیت کې کیږي د د په وجه هغه بار معلوم سی ور سره مساوي قیاس وایي و مساوات اخر قیاس دی قول مرکب دی قول ای مرکب مؤلف مؤلف سوی د اقوال سره دی وای ذکر ذکر کی مؤلف لفظ کني د قول ترجمه ام داغه مرکب مؤلف ليتعلق تعلق ونسبه تر داغه پر جار مجرور اي چاغه دا قول من اقوال والا کدا دغه د پار نشي بیا حاجت و ذکر ته نسته ولل اغناء القول عنه قول غنا چې راوجنو بیا څه د پار ذکر کیږي او ذکر کړه د دا د فار دی چې دا جار مجرور تعلق نه تر مؤلف نیولای شي مشتقی دی قول خو مصدر دی لیکن چې د مؤلف په د اقوال څخه وي مراد د اقوال سما فوق الواحد دی طالبان کني قیاس صغرا او کبرا وي نو تر دوه قولو خو زیات نه د اقوال سما فوق الواحد مرادي متا هرغه وخت سولي مت چې من الشداغه اقوال لازم لازمي جب عن هذا داغه اقوال لذاتها د دې اقوال د ذات د وجه څخه به لازمي دي قول اخر بل قول به لازمي دي چې هغه نتیجه د لذاتها لاندې نقطه ور سره وای وای ضمیر د لذاتها راجع دی و اقوال ته د دې اقوال د ذات د وجه څخه چې شکی لازمي ولو قال کې د شوی لوي چې لذاته هغه نقطه لري تاجر کته ویلی وای چې لذاته په تذکر د ضمیر بارجاعه فراجع کول او هغه کول مؤلف ته دا بل کان اولاو اولا دا د اکتلزاتها پر ځای لذاته ویل بار باغ قول مؤلف تراجع ولی اولاد وم کمالک چې په عبارت کې د سلم و غیره راغشت وذالک دا د اولویت وجه دا ده وذالک دا غو باره دلو دلت وکي پر مدخلیت د هغه صورت او د طالب په انتاج په دې نتیجه کې د هغه صورت او طالب دخله لري صغرا او کبرا سره مؤلف نه کې نتیجه نه ورګي نو د اقوال څخه قول اخر نه لازمي د اقوال د تعلیق څخه لازمي کما لک چې هو داغه حق هم ده ولی انتاج لا يكون نوی د مجرد ماده څخه نوی بلکې هغه ماده ته به یو صرف او یو تعلیق ورکه بار نتیجه ورکړي عاشه چې دغه حق هم ده په پفهم کې کېدل شي اشاره سوال ته چې دغه حق د بیان او تاول ویل چې اولاد دا د چې ضمیر د مذکر ویل وی راجع کړی وی و قول مؤلف نو ثواب کې باید چې د اولا پر ځای ویل وی چې د حق مقابل خو باطل نو د اولا مقابل خدا د سیدی خدای تراغت ته فضیلت فضیلت لري نو بیا چې اولا لفظ ویل وی په کار دا و چې پر ځای د اولا جنو ثواب لفظ ویل مون به جواب ته شو دا اولا یې ویل دی هغه له دیو چې مراد د اقوال سره چې دا د لذاتها زمير ورته راځي دي هغه اقوال سره د هیئت اجتماعي مراد دي اقوال سره د هیئت اجتماعي مراد نو اوس چې دا زمير اقوال تراجي دي هغه سره د هیئت اجتماعي مراد مبارک لکه تا چې ویل تا د دې تعلیف د خلا په کښې د نقاطالي پاتې او سره مراد فیر لیکن صراحتا خو نو موږ ول د هغه اقوال سره دغه تعلیف تورې نشته ولو تور سره مراد دي ځکه اولاد ضمیر د مذکر او تر مؤنث او حق خبر خو دې کې نه ده ضمیر د مذکر ته مؤنث تر ضمیر حق دی حق خدا ده چې په نتیجه کې طالب دخله لري دا حق نو هغه چې اقوال ته راځي کې هم سره د دغه عقل سره د اجتماعي عقل نه به پوهې دا خلاص نو موږ وایو نو الته اشور سره وای تی ورته ګوري اشي خو هم دلته ځو هم دی دی رقم رقم اشي کې راغلی یواز پر دا قیاس کوي باندې نو دلته زما په کتاب کتاب شعر یو مخ کې زاغه وای ته پیدا کوي قولو القياس اه المقصد الاعلى د اصطلاحات مذکوره وسخه هغه قیاس اعلى مقصد چې دی هغه چې قیاس ولی لأن مقصد اعلى چې دی د منطق څخه انما هو دی الاصال رسیدل و مجهول او قیاس موصل رسون کی دی و مجهول تصدیق ته الله جاء مجهول تصدیق چې هغه اشرف د مقاصد دی نو فیکون سهو دغه مجهول تصدیقی دا مقصد اعلی دا غیبی کنه پس اشاور سره وای قول القياس اه هو دا قياس په لغت کې مساوات ویل کی په اصطلاح کې قول مؤلف دا غیر تعریف فان قيل ک چا اعتراض اي مناسبت سم مناسبت په معنی کې د معنی لغویو په اصطلاحي قلنا مر وایو نتیجه د قياس مساوی د مقدمتین سره په شد کو په عدم استدلال ها ولانه دا قیاس موږ ویل یا جعل ګرځي نتیجه مجهوله مساوي د مقدمتین سره په معلومیت کې دا بیا بل وایي یعنی معنا دا ده کمالک چې کانت مقدمتان معلومتین وي کذالک دا غره کم تكون نتیجه معلومه شي نو په سمې مسما کې سبب په اسم د مسبب مسما کې ولقياس مساوات ته ویل کیږي نو موږ وایو دغه اصطلاحي قیاس خو د مساوات سبب دی یعنی په صغرا او کبرا باندې د نتیجې مساوات د دې صغرا او کبرا سره په معلومیت کې راغلی بارم پر دغه مړول مسبب باندې اسم د چاک شې شو سبب یې په اسم د مسبب دا سبب خو د مساوات کې دا دغه او دا صغرا او کبرا و دا مول ول سبب و هغه مسبب څوک طالبان التساوا د نتیجې و د مقدمتین سره اوس د تساوا نوم پر د باندې نو تسویه د سبب په اسم د مسبب نصر دا خلاص په سیا شبیا وای قول القياس اه دی وای په ان قیل ته چا اعتراض قیاس غیر جامع دی نتیجه عبارت دا ده چې په زید صارف نو فل کبرا متوی ده نو بالفعل کې ترکیب نشته بالقوه ترکیب شته تی به فوسره په تدبر کې کېدل اشاره سوال او جواب دی چې هغه کې په دابل عاشق کې اشاره ام سناسه ورته وکړي عاشق چې د جمر ترکیب شي عام را دي کبل قوي کبل فعل وي ها بیا خو نو هغه موجهات قضایاوي به بیا په بدل میزان کې د سراج بعضی بسائی چې دي بعضی مرکبات دي هغه مرکبه موجهه مستلزم خپل عقل چې مستوي عکس نقیز لره ده نو مرکبه خو په واقع کې دوی کېږي مستلزم قول آخر لره چې د هغه عکس دی هغه باید قیاس او قیاس عادي نو مول بیا جواب دی دلته زمر مراد دا هغه قضایا او هغه مستقلی قضایا امراد عبارت دي چې لیک بالکل په موجهات کې چې هغه یو قضایا بالکل د صریح ده هغه دویمه لا دوام دلالت پر کیه لا ضرورت پر کیه ضرورت پر کیه دوام پر کیه استقلال په هغه کې نشته چې مستقل وي بارنو بل پیل وي کې بل قوي دا زموږ مراد بس یا شوای قول والقياس ولفظ قول يشمل جنس شامل لجميع اقوال او دا قوش من اقوال فصل يخرج باج قزاء واحده المستلزمه چې مستلزمه یا چې خپل عکس او یا چې نقیض لکه دا قول کل انسان حیوان دا مستلزم دی ټول چې بعضی حیوان انسان او قول دا قول چې متا سلمت اه دا د فار داخله ور دي دا قیاس کاذب المقدمات لکه دا مثال کل انسان حجر دی کل حجر جماعت نتیجه دا چې انسان جماعت ول کل انسان حجر منی کل حجر جماعت منی نو کل انسان جماعت به منی بیا نتیجه کل انسان جماعت ول صغرا و ان كانت قسم كاذبه لكن هذا صغرا متى سلمت شو منس لازم يجي عن هذه وان قرینه چې او دا مقارنه څه د دې کبرار قول اخر چې نتجر او دا قول چې لذاتها دا به اعتراض د قیاس مساوات لکه دا قول انسان مساوی دی نه ناطق سره ناطق مساوی دی د ظاهر سره انو دا مستلزم دی جې کړو چې انسان مساوی د ظاهر سره لكن لا لذاتها نه بل په واسطه د مقدمي اجنبي دي چې هو هغه مقدمي اجنبي نه ده کل مساوي للمساوي للشيء مساوي لذلك الشيء دا مقدمي اجنبي او دا قول چې قول اخر اي مغاير به د قولين مذکورين د دې صغرا او کبرا باندې چې مغاير وي ولي اخراج دا دا د فار د اخراج دي د مجموع دا زید کاتب دی زید شاعر مستلزم خو ول ردی ما سره دي استافیاتم زید شاعر دی زید کاتب دی نو یو خو وي انو یو ته چې مستلزم صبای چې دا نتیجه څنګه نه ده زید شاعر ته مستلزم مستلزم نو دا بار مو د دیوی مقدمه سره مغایر سو یا دا خلاص اخیرا سیدا خد قیاس تعریف ول دی وای او هو دا قیاس اما یا به اقترانی وي هغه نو که قولینا کل جسم مرکب کل مرکب محدث دی وکل جسم محدث دی دا نتیجه ده یا به دغه شي اقترانی وي د اقترانی تعریف یې نه راته وکی ما دې مثال راته وایا اشګر راته وای وای وای دغه دې دا بیا اقترانی وي هو دا اقترانی په لغت منصب دی بسوی اقتران په معنا د نږدې شدن دی په اصطلاح کې ماغري چې لا يكون نوی نتیجه ولا نقیز نتیجه مذکور فی په دې قیاس بالفعل بالفعل دا معنا په هغه هر چې اجتماعي نه پکې ذکر بل مذکور وي په پد کې بالخوا ما ځه هغه ماده پکې ذکر وانما سمي مسما کې اقتراني ولكون الهدج الثلاثه مقترن دي په پد کې یعنی اصغر او اوسط او اکبر څنګه مقترن دي بأندارکم لا يتوسطها ندی راغلی په مابه کې هر په استثناء ندی راغلی نو قیاس اقترانی تعریف دغه دی چې مرو نتیجه او نقیز د نتیجې په دې قیاس کې بل پیل نه ذکر دا قیاس اقترانی مثال د توایات دا خلاص او اما یا به استثنائی وي دا قیاس داغه تعریف هم نه راته او هغه باشګر راته خدای رساله راته وي لکه دا کوزمر نو دا امر المعروف څوک سره هغه دغه د امر استثنائی قیاس الشجر ور سره وای وای دغه دی و اما استثناء و اما استثناء وهو دا استثناء په لغت منصوب بسوی استثناء او په اصطلاح کې ما چې کونه نتیجه نقیزه نتیجه ذکر په دکی ای په ذالک القیاس بالفعل وانما سمي مسمى في استثنائه لاجتماع لرجاس دي چې مشتمل دي پر لكن وهو دا لكن حرف د استثناء دی په نظم کې ولی لانه شان د کان او په شرطي کې تعلیق خو په شرطي کې تعلیق ان کان شمس تعلیق فنهار موجود دا وجود د نهار تعلق تر هغه طلوع د شمس وکنو نو مر الان اوس تر دې لكن نه ورسته ساره وګرځې دی تنجیزن د تعلیق څخه منجز سو حالس لكن نهار موجوده نو خاص تعلق و تعلق ته دا د متعلق د دغه د تعلق مقابل ته تنجیز ویل کی چې شی په الحال بلا تعلق دا خلاص نو شګر وای وای په شمس تفصیل هو نو انداد استثناء د نفذ د تعلیق لتجا نقل د مقدم دی ولی تالی لازم دی او انتفاع د لازم مستلزم انتفاع د ملزمی بخلاف استثناء د نقل د مقدم فانه دا استثناء د نقل د مقدم لا ينتج نتیجه نه ورکی نقل د تالی ولې جواز نه وادي ان ذات يكون لازم به عام نو انتفاع د اخص مستلزمه انتفاع لره د عام نه ده لکه انسان چې ملزم دی د هغه ماشي سره بالقوه فإن انتفاع د انسان لا لا يستلزم مستلزم نه د انتفاع د ماشي بالقوه ولوجوده وجود لري د ماشي بالقوه په فرس او بقر غنم وفي ذا قلنا چې موږ وایو ان كان هذا انسان فهو ماشي بالقوه لكن ليس بانسان نبي نتيجه دا دا نه چې انه ليس بماشي انه دي بالقوه واما استثناء د عين مقدم چې وکي نتيجه عين ساجد ولي مقدم ملزم دی وجود د ملزم دا دغه دی مر ملزم وجود لره د لازم مستلزم وجود ته د لازم دا خلاص په فهم طالبانو اشاره ده وی عادي ورست ذکر کړی چې وی او سياتي تفصيل ذلك او په فهم طالبانو اشاره واغه تفصيل ته چې په خپل اشاره ورته وکړه هغه تفصيل دا ده واستغمر القياس استثنائي چې مرکب د شرطي متفصيليه څخه څلور سره تالیا شکر بیان په دوو کې نتیجه ورکی په دوو کې نور عین مقدم مستثنا ک عین تالیا نتیجه نقیز د تالیا مستثنا ک نقیز د مقدم نتیجه کله نقیز د مقدم مستثنا ک نتیجه نور عین تالیا مستثنا ک نتیجه ورکی نو دوه نتیجه ورکی دوه نه ورکی دا څلور سره او کده شو چې دا قیاس استثناء مرکبو د منفصلوس منتج او کمانیه الجمع دو صورت نتیجه ورکی دو نو کمانیه الخلو دو صورت نتیجه ورکی دو نو نو څلور په معنی الجمع معنی الخلو شپږ مخکې دا یې لس صورت لس صورت نتیجه ورکی دو په معنی الخلو کې نور کی دو په معنی الجمع کې دوه په شرطیه متصلی دا شپږ نو ټول احتمالات دي شپارس همر ول هغه لکه منتج دي شپږ نه دي منتج طالبان اته تفصیل ته اشاره ده دا د بدل میزان په دوم طرف کې راځي ګسره تی به پوسره دا خلاص نو دا شخلاص په سیا شو کنو ان كان الشمس تاجت فنعمل لكن على اسمه فالشمس ليست تاجت دا خلاف او المكرر بين فما بين کې د مقدمتوي د قياس د دې قياس د مقدمو په ما بين کې کوم شی مر مکرر شوی ها فصاعدا يا ډير مقدمه د قياس د وو په ما بين کې د کده ډير دا استما مستما کیږي حج اوسط ورته وای د دینم حج اوسط دی طالبہ اغه نقطه وای لکه دا کوز كل انسان حيوان كل حيوان جسم كل جسم مركب وكل انسان مركب نو دل تدریم مقدمي نجي طالبانو په دې کې چې مقرر شوی دا غاجه سره وهذا القياس د ډیرو مقدمو څخه دا په وخت کې د تحلیل راجی کیږي او قیاسینو ته کمال اخفا نو دا قول چې دا انما هو دی نظر و ظاهر صورت ظاهر اس وخت ول دا قیاس د درو مقدمو سره مرکب دی کنه دا په واقع کې دوه قیاس دی دی په فوسر دا حاجی او سخت دی او موضوع د مطلب و موضوع د نتیجې در یادوم دا طالبانو استماع مستماکی حاجی اصغر دردی ورتوای حاجی اصغر وی ورتوای نکته ویل انه دا موضوع د نتیجې په غالب کې کونه اخص خاص اخص بیا اقل افرادن وي نو ځکه په یکون اصغر او محموله محمول د جې چا د نتیجې دا یسمى مسما کیږي حج اکبر ورته وایي طالبان دا بیا ولې حج اکبر بولي ومن ان المحمول يكون دي فاغلب عمي والاعم بیا اکثر افرادا وینو ځکه په یکون اکبر توس او مقدمه التي هغه مقدمه چې فيها پاره کې اصغر وي سما مسما چې هغه مقدمه ته صغرا وي او چې مشتمله پر اصغر باندې او التي هغه مقدمه چې فيها پاره کې اکبر وي هغه مسما کې په کبرا او چې مشتمله پر اکبر باندې او الهيئه التاليف هغه هيئت مؤلف ای اقتران د صغرا په کبرا پر دای سما شکل نقطه وای هغه هيئت هغه هيئت تالیفي د صغرا او د کبرا دا سما مسما کیږي شکل ورته وای والاشکال وبیا اربعه سلول دې ته شکل وای اشکال بیا سلول دی هغه پر مخ ته سیواره شو طرف قول هو المكرر اه اقول زوا ما شجر وای ها هنا دلته سوال دی وهو غنو انداز تیبه پوسره دا خلاص هغه عبارت ته وار راوایست تاسو اشرف هغه عبارت ته بار دغه هغه عبارت راوایست الشای به ځای کړی نو دې ته سم عاشق والاشکال اربعه طالبان اشکال ثلور سوجي ثلور حصر فيها فجه ثلور قيل عقلي دي قيل استقرائي بعضي عقلي دي بعضي استقرائي خير څلور شکل ولې حاجی اوسط خطي ولې دی هغه د دوه مقدمو باندې چې مکرر دغه جاته حاجی اوسط ان کان کثیر محمول په صغرات موضوع په کبرات فهو دغه شکل اول دې تاول شکل کې حاجی اوسط محمول په صغرات کې وو موضوع په کبرات قدمه مخکې په نقطه وای دغه لانه موافق د تبع سره دی یاو بل بدهی لنتاج دی دا د تبع سره وای موافق په صغرا کې محمول په کبرا کې او هو دغه شي په رابع خیر اوس تاسو اشکال دی او پیدل اوس هغه شی تراس هغه شوای ای اقول زوا ها هنا دلته ثواب هغه دار تکرار د حاجی استاد لا یستقیمون سیکیر الا فی سیکیر په شکل ثانی ولی په شکل ثانی کې حاجی استاد چې شو طالبان څوک په جواب راځي محمول په صغرا او په کبرا په دواړو کې وو نو چې په دواړو کې محمول دی په دواړو کې ځایو کې وصف جنې مراد تکرار را او په ثالث کې مرول مکرری ثالث شکل بیا جا سب چی شو طالبا موضوع په دواړو کې نو په دواړو کې ذات جنې مراد تکرار را لې کنه را را ولی کونی علی اوسط محمول دی په مقدمتینو کې په ثانی کې نو په یراد مراد په هغه سره واسطه پیتی ما په دواړو زمای کړو موضوع دی مرول پی ما په جدوارو صغرا او کبرا په ثالث مراد په هغه سره ذات پیتی ما په جدوار کې صغرا کبرا نو په یو جد موجود تکرار پیتی اما په شکل اول کې هو دا حجاصت محمول په صغرا کې دی په یراد عمره بي په هغه سره وصل موضوع په کبرا کې دی په یراد عمره بي په هغه سره ذات نو په عین التکرار تکرار راغلی یو ځای ذات بل شي چې وصل وکذا دا ورکه شکل رابع فانه دا شکل رابع خو عکس ته اول چې په اول کې تکرار نه پر رابع کې وسته والجواب انه دا غي اعتراض انداري چې مراد هغه تکرار صورتن دی ای په سب د تعبیر و د عنوان دی او هو هغه موجود په جميع اشکال په ټول اشکالو کې عنوانن دی مثلا تدې سوا عالم متغیر دی کل متغیر حاجت نو خواجه او سب دا متغیر متغیر نو ولو که یو ځای ذات دی بل ځای واسه دی په تعبیر کې سره مقرر دي کنه هدا غز مزمرا دا خلاص یو بل رقم گئی دی نو ګوره چونه سې کینوي چې بار موږ ویل موږ دا مستما کیږي چې حج اوسط پر دې حج اوسط پروت وي نه شي قولو حد ها سمي مستما کې حد ولې وکوي واقع دی په نهایت کې د طرفین ها او اوسط بیا ولې بوله لتوسط کې د جاز سره خپل معنی کې د موضوع د مطلب لکه جسم مثلا په معنی کې د محمول د مطلب چې هغه محدث مثلا په دې قول کې کل جسم مرکب کل مرکب محدث د جسم د محدث نامې څه کړو نو په کل جسم محدث تاغیر جسم دا خلاص نو په پسې اشاور سروای و یسمى مسماکی دی حد اصغر پر دا اصغر پرته د وینې شي قول اصغر اه د دا تسمیه د شکل ده په اسم د مشبابه تسمیه د شده په اسم د مشبابه په الذي اغم الشبابيج هو هغه اقل اجزاء اني اجزاء لږ سره اصغر ورته وي فا افراد لږ دي اصغر دي ورته وي نو دا افراد تشبيه د اجزاء سره کوي دغه دي مرون چې هغه نو اقل اجزاء وها هنا دلته اصغر اقل افرادان دي والاجزاء او افراد دا سره متشابه دي په کثرت په قلت اوس دا افراد لږ دي ملدی بللی لکه اجزاء چې لږ نو اصغر کوي کني چې افراد لږ نو اصغر نه بوي اقل بوي ففيل والتغرم الكثرت په قلت او دغرم او کل وکلی بیا متشابهان په وحدت په فعل وقيل باز غوي وای موضوع په اغلب چې اخص تر محمول وي اخص اقل افرادن وي نو په يكون سو اصغر ان قيل كشي اعتراض لاي جهه قال ده کوم وجه سخي ویل چې اصغر ولم يقلني ويل اقل ما سره لګي چې قلت پیجی او راځي په ځي افراد کې چې لږ صغریت په ځي اجزا او چې اجزا لږ کل نامر توای نحن مل ننزل نازلو افراد پر منزله باندې ها دا یو منزله تور ذات نازلو افراد پر منزله د اجزا وکذا دا غره کم قول دا قول چې سما مسما کیږي حج اکبر اعتراض په جواب کې غم دا غشتي پسې اشد بیا پر دا غځي قولو حدا اصغرا دا شم پیدا کړ تجربه انما سمي مستمع کې حد وجهت په لغت طرف ته وکی ولا شک شک نس چې موضوع واقع په طرف کې د صغرات انما سمي مستمع کې اصغر وجه اصغر عبارت دی د اقل اجزاء نس ولا شک شک نس چې موضوع اقل افرادن د غالبا کله کله سره مساوي وي کله افراد چې شي طالبان قلیل وي هغه مرول اقل افرادن په پویر نو مو ځان ولا شک چې موضوع اقل افرادن غالبا ولي مقتدا ذاتي والخبر وصف او حال د احوال سره وهو هغه عامل حال د احوال سره په پویر ولی لأن الوصف دا دغه دی مرون مفسر تفسیر سوی دی په دې تور وای اسم دی دال پر ذات مبهمه ماخذ سره د باج صفات او انما قيل غالبا یو لانه يجوز روادي انداز چې کونه موضوع د مطلب مساوي مطلب نتیجه ده د محمول سره د مطلب لکه دا قول نحو لك ذلك فالانسان ناتق وصدرت انسان ناتق نه سره مساوي لكن غالبا اندادي چې يكون اخص وي دا موضوع منه تر محمول نحو لك دا مثال چې الانسان حيوان نو خاص سره افراد لږوي غني افراد چې لږوي هغه اقل وایي هغه اجزاء لږوي هغه ته موږ دغه وایي اصغر وایي اوس چې دا قلت د افرادو د هغه قلت سره د اجزاء تشبیه وکړي اطلاق وکړي دا پلاس نو بیا موږ ویلو طالبانو بیا نو چی شته کوم عشر دوه معشر وینې چې دا تسمى صغرا دغه شوی نه کنه وی نو قولو تسمى قولو الصغرى وهي دا صغرى په لغت هغه ذات دی چې موصوف په وصف د صغارت ویني چې او په اصطلاح کې عبارت دی د مقدمه الله تعالی مقدمه فيها باغ کې حاجه اصغر په فعل او تسمیه سو دا مستما کول په صغرا هم د دې وجه سره لأن فيها پدې کې اغزات اصغر دي اغزات چې اغزر او مقدمه نو الله تعالی چې کوم مقیمه چې بیا په کې اکبر یسمى مسما کیږي په کبرا وې دا کبرا په لغت کې ذات چې موصوف په واسطه د کبل تلیوان په اصطلاح کې عبارت دی د مقدمه څخه الله تعالی چې بیا په کې حج اکبر سره بڑا کړه چې په تر باندې چې په کې حج اکبر او انما سميت مسما کبرا ولې مشتمله ده پر اغزات اکبر باندې مشتمله ده تایو پر اغزات چې اکبر تام سره دا خلاص په تفسیر اشا طالبانو تسوینی فهو قوله فهو وانما سمي الاول دا شوینی کینی وی فهو شکل اول پر دا ځای باندې پرتا دا شتس نه ویني دا قوله فهو وانما سمي مسماك اول لانه دی مطابق د نظم طبيعي سره ولتبع يقتضي تقاضاك لئن يكون چې اول اصغر وي بیا ثم اوسط وي ثم اکبر وي نو په شکل اول کې دا غشتي کنه کنه به پوهیږ دا خلاص په پسې اشر قولو په هو شکل ثاني دا شوی نه وانما سمي مسمى شکل ثاني لانه ده يشبه مشابه ده شکل اول سره فاشرق کې د مقدمتي وهي هغه نو صغرا د صغرا کې د شکل اول سره مشابهت لري ولې اجتماعها مشتمل ده مرول پر هغه موضوع د نتیجې صغرا خو د نتیجې پر موضوع مشتمل ده نو ځکه صغرا اشرف ده ثاني د هغه اولا سره په صغرا کې مشابه ده وجه د شی بنو دار حاجی اوسط محمول په صغرا کې دی پی ما په دوام په پسې اشر قولو په هو شکل ثالث دا ویلي و انما سمي مسما کې په ثالث ولدی بیا مشابه د شکل اول سره په کبرا کې په کونی په کېدلو کې جاست موضوع په کبرا کې پیما بدوال او کبرا خو اخص د مقدمته یو اشرف نه ولی اجتماع یا مشتمل پر محمول د نتیجه نه ولا کدانسه کل انسان حیوان کل انسان ناتیکل حیوان حیوان هدي اصل هذه موضوع په دواړو وینېسه ويرتد رجيج دغه ثالث و هغه اول ته په عکس د صغرا سورا چې موږ ما جا کس نه هو دې باج حیوان انسان کل انسان ناتیک حیوان انسان انسان حذف کنه خو باج حیوان ناتیک نو صفات اده وای باج حیوان ناتیک نه بنتس په پسې اشد طالبان هو تیو درې ما شفاعت سواره بل ځای راوړي سبحان قول وان كان موضوعا دغه شوی نه وان كان موضوع اه دا مثال دا هغه شکل دغه یا او مثال د شکل رابی چې په قول نه راځول کل انسان حیوان کل ناتک انسان انسان انسان هدي اوسط ای موضوع په صغرا محمول په کبرا کې نه دی یی د ورجی جدا په عکس د ترکیب صغرا کبرا ک کبرا صغرا و اول ترجیح کله کذا کل انسان کل ناتک انسان کل انسان حیوان اوس انسان انسان اجا سطح محمول په صغرا موضوع په کبرا کې نسو اواز کې نسو ينتج نتیجه به داش کل ناطق حیوان وينعكس بیا به عکس کې فاکس مستوی دا نتیجه وجه قول ته چې باج حیوان ناطق وهي دغه نتیجه مکتوبه دا یو طریقه سو طالبان په تدبر کې اشاره و دوه طریقې ته دومه طریقه نو بیا دا ده د ثالث د رابع شکل ردول او اغاول په صغرا کې جلا عکس وک په کبرا کې جلا وک دا دوا عکسین سره کشیر د قیاس یې کې نتیجه ورکړه دا غلط خبره ده په پویر دا خلاص په پچې اشاره ده قولو په وو شکل اول پر دا ځای دلته لیکل دا پیدا کړ تجربه په دا شکل اول چې پر دا پیدا کړ وو شکل اول د انما سمي مستمات هذا الشكل اول مستمات لوروجه دا وارد پر لازم بتبي یا او بل بقات مقدمته د علامه پر هغه کار ته چې علي پر هغه پر هغه مقدمه فاتې ویل یعنی حاجت نه لري واقص او ارتداد ته چې بل کېره ده خلاف الواقع نور لري کما ساتي دا سره او بل دا اول ځکه اول سلی کونی د جاز کېدل دی منتج دی محصورات اربعه له څلور سره محصورې نتیجه ورکړي موجبه کلیه موجبه جزا سالبه کلیه سالبه جزا راګر نتیجه ورکړي ورکواله دون البواقی نشي کول او شرط انتاج ایجاب د صغرا دی کلیت د کبرا دی ولې ظهوري د جاسته ظهوره لم يتعرض له تعرض نه د کوم سره او تعرض یې وزور به منتجو ته کړی د پار د اشاره وجه ته چې دی په دهیل انتاج ګوان کې حاجت واغه شرط لري نه شرط نه دی ذکر کړی کدا استا شپر هغه نسخه پر توی شرط نه دی ذکر کړی ته ذکر کړی ورسره را توای بار شرط ذکر کی تایبا تی به پوسره اشیز مخ په عبارت کې د مخ خلاص وي تر کومه پاتې رقمونه نو ګورې چې چیرې دي لري څه کنه دي یو دا رقم دی چې پر سما حج اکبر باندې پروت قول اکبر ویني اه د دا د قبله ست تشبیه د جزئیات په افراد کې یا د اسم وای دا ټول غلط کړي د شو دا د قبله د تشبیه د افراد د جزئیات څه باغی کم هغه کم دي هغه نه تر کم دي د شمه وای دا د قبله تشبیه د اجزا او په افراد کړ دا د قبله سره د تشبیه د افراد د جزئیات د دغه افراد لږو نو چې اجزا لږو هغه امر او چې اصغر دي دا افراد دلته سم نه زم دا غشو هم دا غلط د شوای وادا د قبيله د تشبيه د افراد دی په جزيات کړ نو خود د دمرو افراد لږ دي نو کی اصغر بولی وان د افراد تشبيه د چا سره کړ د جزيات سره کړ دا ټول پر لا اړوي دا خلاص نو فلا دو سنواري اندا چې اکبر کومه دي چې کون اجزاء کسل ولا اجزاءها هنا ليكون چې اکبر دا سوال به بل رقم دي طالبانو ته ورته ګوري پیدای اقول الشکل په لغت کې هيئت او پیکر ته وایي دا ویني دا شکل په لغت کې وجه هيئت ته وایي کی پیکر پیکر چشتي تجربه هیکل او تصویر هیکل نه دی هیکل پیږي تصویر پیژنې تصویر او هیکل و موږ ور پیکر یو شي تصویر خو به پیژنې دغه ته ویل کیږي دا خلاص د پیکر معنا دغه هیکل او تصویر دی نو په ماغه قال چې عبد القادر وی وای شکل په لغت کې هغه هيئت چا چې سوی جسم لري د احاطې سره د حد واحد لکه جسم کروي یا حدود لکه نسب کره ها په فعل نو او یامر الچشتي یا مثلث وغيرهما لکه نسبه کرات او یا مثلث وغيرهما دغه خبره چې کړې ده باجی د کنداري سوي دا په یدلو دلس کې پر ادم علم د په لغه چاره دي دا ملاوي په لغه چاره دي نه فوج دا خبره کوي ولی معنی مذکور خو معنی حکمی ده خاصه معنا ده د حکمت معنا ده لکه داغه مذکوره په کتب کې د حکمت دی وګو د دلته راوړی د لغت لپاره نو دا په علم لغت نه پوهېږي او په اصطلاح کې عبارت دی د هغه هیئت التعلیفي هغه هیئت تعلیفي چې حاصل سوی په انضمام د صغرا سره د کبرا دا بیا د دې وی دا توري خور نکړي سره د هدي اوسط ته پنی زه هدي نو اخرې دا یو د بل نه سره راوي نو بدای وایي په اصطلاح کې عبارت دی دا غیات ته چاشل سوی وي موږ ویل موږ په انضمام د صغرا سره د کبرا په پیر چې دغه موږ ول صغرا او کبرا چې لیږي موږ ول د هغه حاجی او ست څخه پنځه د هدین اخري حاجی او ست پنځه د هغه هدین اخري نو کښې د بار صغرا او کبرا جن جوړي حاجی او ست د اکبر سره چې د اصغر سره چې د بار صغرا او کبرا جن جوړي هغه سره منظم کې شکل دا خلاص نو په پسیرو کم دی کولو شکل دا غویني ان معصومه مسما کې شکل وجانو دا شکل هيئت ته چاته سوی د طالب صغرا په کبرا وین معصومه مسما شکل اول اول ولي اشرف اشکال ولي اشرف لانه بدهي الانتاج دي نتیجه بدهي ده بل رقم دي طالبان قول والاشكال اربعه دا ویني د علم پوس ای تربیه د قسمت چې دا شکل څلور توي شي دا انما هو مختار د متاخر اما متقدمون علماء حتى شیخ په شفا کې ام فقط ثلث القسم هغه دا قسمت تسلیث کړی دی درې اقسام بیان کړی رابع غرزول کانهم ګان دوی چې دا متقدمین لم يلتفتوا التفات نه لیکي او شکل رابط واسکتو ثابت کړی دی د درجه ست اعتبار طالبان ثابت کړی ولې بوجي هغه بعید د تبع سجداد او مخالف د شکل اول سره دی الله جل شکل اول چې هغه معیار دی جدا دا ټول برات دا معیار دی دا ټول په عبارت کې چې هغه معیار دی د هغه څخه دی چې شکړی دی طالبان دای مخالف دي دا دا خلاص دلته بیا بل حشره طالبان چې تشوینی دا شوینی طالبان دی وای په هو دا هغه شکل رابع دی پر دی رابع شکل باندې اشپره صد هغه تشوینی ها دا قول او هغه نو شکل رابع اقول زوام علم پوس نسخ د متن په دغه مقام کې مختلف دي دا شته څه راکړ ها د دې مر ول نسخه د دې چا چې دي د دې مر ول مر متن دلته مختلف دي ولکل نسخه هر نسخه د پاره واجب نه واجسته وجه د ترجیح فل نسخه موجوده ده روح مراد ته دی پیا په داغه کې ترتیب دا شکان اول یې درته وایي دوم دریم سلرم په پویږي دا خلاص ولی ترتیب دا شکال دی فاور دراوی اول ثم ذکر الثاني ثم ذکر الثالث ثم الرابع او ما غزو کړی ذکر سوی مرو د نسخې څخه په شرع یکروزی راي مراد کړی دی تیا پاږي اختصار او مزید بیان هغه کې مزید بیان دی او اختصار دی په پوهیږي اما الاختصار چې دی فانه ذکر ذکر کړی بعد الاول دش وای و ان کان بالعکس پوش کې را دی بخت اختصار ورالي کنه یا او هذا دغه هو الاختصار ثم ذکر ذکر کړی دی ثالث چې ول شکل رابع بعید دی د تبي څخه جدا په فیر دغه توري دي طالبان دا چې ذکر کړی ثم ورستنو ما هغه توا چې متوي کړی دی په تلک نسخه کې د یکروزی هغه من حدیث خبره ده در دور د شکرستاني ثالث رابع او اول ته دا بیان ذکر کما لک چې وو داغه موجود په نسخه حجره کې دي و ان کان کتم په دغه کې مزید اختصاص دی که څه هم په دغه کې مزید اختصاص دی ال اختصار دی که څه په دغه کې ډیر اختصار دی منګر دغه د نسخه موجوده چې ده هغه کې بیا دغه د توزیع او مزید بیان دی لا یوجد چې موجود په هغه نسخه کې د شری د یکروزی نه دی د یکروزی په نسخه کې ولو که اختصار زیات دی اختصار او په دا موجوده نسخه کې بیا هغه مزید توضیح او مزید بیان پکې کړی طالبان دی په پوسه لیکن نو چې یو کې مزید اختصاص دی په بل کې مزید بیان بیا بل ولې دلته دغه نسخه مختار سوی د تر ایغه نسخې چې په یکروزی کې ده نو به دی وای چې دا کتاب طالبانو د مبتدیانو دی د مبتدیانو په کتاب کې هغه وضاحت تر اختصار او لاوی چې شی نو کوي واضح ورته ذکر نو د ترجیح واجب په تدبر کې دا خلاص په شی اشا کم یو نسته څه د پام که بس یو ورکره د پام که بس ازه بس کې